دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم قدرمنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د مانځه مسائل دي چې هغه ځینې مسائل مربوط دي مقتدي پورې او ځینې مسائل مربوط دي د قرائت د بیان په هکله مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي مقتدي هغه چا ته ویل کیږي چې هغه د امام تابعداري کوي د امام پسې ولاړي چې څنګه امام مونځ کوي دا هم کوي که چیرې د امام نه په لمانځه کې په څه وجه باندې خرابي راغله یعنې سهوه شو نو د ټولو مونځ خراب شو نو چې په امام باندې سجدې سهوه لازم او واجب شوه هغه سجدې سهوه په ټولو مقتدیانو باندې هم لازم ده لکن که د مقتدی نه په مانځه کې څه خرابي وشوه نو دې دوه صورتونه دي اول دا که د مقتدی نه په مانځه کې څه سنت یا واجب ترک شوي و د مقتدی مونځ شوی دی د مقتدی لپاره بیا سجدې سهوه نشته چې د امام پسې ځان ته سجدې سهوه وکړي د مقتدی نه تشهد پاتې شو یا د امام نه مخکې رکو یا سجدې ته لاړل نو د مقتدی مونځ شوی خو مونځ مکرو دی او د دوباره کولو ضرورت مقتدي ته نشته او نه به مقتدي امام پسې ځان ته سجدې سهوه کوي اما که د مقتدي نه په مانځه کې چې امام پسې ولاړ دی څه فرض پاتې شو مثلا د مقتدي نه رکو هیره شوه یا په سجده کې وده شو یوه سجده ترې لاړه او یوه سجده یې وکړه یا په مانځه کې اودس مات شو نو په دې ټولو صورتونو کې د مقتدي مونځ فاسد دی او د باره مونځ کول مقتدي دپاره دا لازم دي چې دوه زړي خپل مونځ وکړي او زمونږ فقهاو مقتدیان په درې قسمه تقسیم کړي قدرمن اوریدونکو دا مثل ډیر په دقت سره او ډیر په هوش او فکر سره واورئ چې زمونږ هر یو مسلمان رور دې مسایلو سره خامخا مخ کیږي مقتدي په درې قسمه دی یو مسبوق دویم مدرک دریم لاحق مدرک هغه مقتدی دی چې د اول نه تر آخره پورې د امام سره په مانځه کې شریک پاتې شي دې ته مدرک ویل کیږي چې کله امام په لمانځه کې درېږي نو تر اول نه تر آخره پورې چې څوک په مانځه کې د امام سره شریک وي دې ته مدرک ویل کیږي او مسبوق هغه دی چې هغه کله راشي د هغه نه یو رکات یا دوه رکاته تې تیر وي یا درې رکاته تې تیر وي په څلور رکاتي منځونو کې نو چې اوس امام پسې اقتدا کوي دې ته مسبوق ویل کیږي او لاحق هغه دی چې په لومړي کې خو امام پسې اقتدا کړې وي جمع کې شریک شوی وي لاکن د مانځه په منځ کې دې ته څه عذر پیښ شي او د خپل مونځ مات کړي لاړ شي د اوداسه لپاره بیا راشي خپل دې ته لاحق ویل کیږي مدرک خو د اول نه تر اخره پورې خپل مونځ کړی امام سره اوس په مسبوق د خپل مونځ څنګه پوره کوي نو کله چې مسبوق راغی د امام سره په لمانځه کې شریک شه یو رکات یا دوه رکاته چې د هغه نه تیر دي نو امام چې کله سلام وګرځوي دا مقتدي به سلام نه ګرځوي بلکه دا به ودرېږي او خپل هغه رکعتونه چې د هغه څخه تیر شوي او فوت شوي هغه رکعتونه یې پوره کړي د ماسپښین مونځ دی یو سړی راغی چې په جمع کې شریک شي د دې نه دوه رکعته تیر دي نو چې کله امام سره دې دوه رکعته لمونځ ادا کړه بیا به ودرېږي هغه پاتې دوه رکعتونه به ادا کړي چونکه دوه رکعتونه دې نه ډک رکعتونه تیر دي نو چې کله پورته کیږي هغه دواړه به دا ډک ادا کوي او که داسې مثال و چې دا راغی امام سره یو رکات ومونده په څلور رکاتي لمنځونو کې یو رکات له امام سره وموندو او درې رکاته تې تیرول نو چې کله اوس پورته کیږي دوه رکاته اول به ډک کوي ورپسې اخرنی به تش کوي او چې کله پورته کیږي یو رکات چې کوي دا به بیا کینی ځکه په دوه رکعتونو کې یوه قاعده واجب ده نو یو رکعت چې امام سره ونیوه درې رکعته ترې فوت دي چې پورته شي یو رکعت دې وکړي کېدیني بیا دې پورته شي دوه رکعته نور دې وکړي دوه رکعته اول ډک او په آخر کې دې یو رکعت تش وکړي او که د لماښام مونځو دوه رکعته تا امام سره وموندل خو یو رکعت د ستانه تیر و نو چې کله امام سلام وګرځوه نو ته به ودرېږي اول به سورې فاتحه ولولې بیا به یو بل صورت ولولې او بیا به قاعده وکړې بیا به سلام وګرځوې ځکه ستا نه یو رکات فوت شوی دی او که دوه رکاته تا نه فوت ول یو رکات دې د امام سره ونیوه نو چې پورته کیږي یو رکعت دې چې وکړه کېبنې بیا به پورته شې بل رکعت به وکړې کېبنې او په آخر کې به بیا سلام وګرځوې دا دوه رکعته چې تا نه فوت دي دا دواړه رکعتونه به ډک ادا کوي خو که تا نه یو رکعت دوه رکعته تیر ول امام سلام وګرځوه ته هم پوه نه شوې سلام دې وګرځوه بیا تا ته یاد شول چې ما نه خو یو رکعت یا دوه رکعته فوت شوي دي نو بیرته پورته شه او خپل مونځ پوره کړه او په آخر کې سجدې سهوه وکړه او که چیرې د سلام وګرځولو د سلام ګرځولو نه وروسته تا چا سره خبرې کړې وي نو په دې صورت کې بیا سجدې سهوه نشي کولی بلکې د مانځه دوباره راګرځول په تا باندې لازم او فرض یوې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو باید موږ او تاسو متوجه اوسو چې کله ته راغلی جومات ته امام په جمع ولاړ دی خو رکو ته لاړه نو ته به نیت وکړې اول به تکبیر تحریمه وکړې لاسونه به غوږو ته پورته کړي وروسته به د هغه به تکبیر ووایې بیا به رکو ته لاړ شي نو که امام تا په رکو کې ومونده دا رکعت تا موندلی دی ټول او که امام تا په رکو کې ونه مونده نو دا رکعت تانه فوت دی له بده مرغه ځینې زموږ ورونه دي چې کله جماعت ته راننوځي چې امام په جمع باندې ولاړ وي او په رکو کې بس دا لاسونه غوږو ته نه پورته کوي بس الله اکبر وایي ډایرک رکو ته لاړ شي دا مونځ صحیح نه دی ځکه تکبیر تحریمه په مانځه کې فرض دی اول به لاسونه غوږو ته پورته کړي یو تکبیر به ووایي وروسته د هغه به بل تکبیر ووایي لاړ به شي رکو ته او امام سره به په جمع کې شریک شي دا مسله وه د مسبوق چې مسبوق به د خپل مونځ څنګه کوي دویمه مسله د لاحق ده چې لاحق به د خپل مونځ څنګه پوره کوي که یو سړی د امام سره مونځ کوي او د مانځه په منځ کې د دې اودس مات شو نو هغه دې د جومات نه ووځي د چا سره دې خبرې اترې نه کوي د خپل اودس دې وکړي او بیا دې راشي د امام سره دې په مانځه کې شامل شي د خپل مونځ د امام سره پوره کړي د کم ځای نه چې مونځ پاتې شوی د هغه ځای نه دې دا د خپل مونځ پوره کړي مثلا ته راغلې د امام سره ودرېدلې په جمع کې یو رکات دی چې امام سره وکړه تا ته عذر پیښ شو نو لاشه خپل اودس وکړه که ته راغلې امام لا بل رکات نه دی کړی نو دې ځای نه شامل شه ټول لمونځ د امام سره پوره کړه او که ته راغلې چې یو رکات تا نه تیر دی نو امام سره اقتدا وکړه امام پسې خپل لمونځ وکړه هغه یو رکات چې ستا نه فوت شوی د هغه په آخر کې بیا قضایي راوړه او که مسله داسې وه چې تا امام پسې اقتدا وکړه دوه رکاته دې امام پسې وکړه خو تا ته په مانځه کې عذر پېښ شه لاړې اوداسه ته تر څو چې بېرته راتلې د ستا نه مونځ فوت شوی امام جمع خلاصه کړې نو هغه دوه رکاته چې تا نه امام کړي اوس به په هغه خپل مانځه باندې درېږې دوه رکاته چې درنه تېر شوي امام کړي هغه دوه رکاته به کوې ځکه هغه دوه رکاته تا مخکې ادا کړي دي دا خو مسله د مقتدي وه او که چیرته امام په مانځه کې بې اودسه شي نو هغه ته په کار دی چې په خپل ځای باندې بل څوک امام کړي یعنی هغه به خلیفه ودروي خپله به لاړ شي د اوداسه لپاره او شرعي مسله هم دا ده چې امام پسې نږدې دې هغه کسان ودرېږي چې هغه په مانځه باندې پوهیږي ځکه کیدای شي چې امام ته په مانځه کې څه عذر پیښ شي نو امام به ځان لپاره خلیفه نیسي څوک به مخکې کوي محراب ته او که ته داسې کوتک هغه پسې ولاړې چې په مانځه نه پوهېږي نو دا خو بیا بده خبره ده نو اول صف کې او امام پسې متصل باید هغه کسان ودرېږي چې هغه اقلا د مانځه په امامت باندې د مانځه په مسایلو باندې پوه شي نو چې کله امام بیا اودسه شي په مانځه کې یو رکات دوه رکاته یې کړي نو امام دې مخ راوګرځوي بل څوک دې مخکې کړي د خپل ځای کې دې ودروي او دا دې لاړ شي اوداسه لپاره نو امام چې کله اودس وکړي بیرته دې راشي په جمع کې دې شامل شي که کوم رکات تېنه تېر نه و خو خپل مانځه ته دې ادامه ورکړي په آخر کې دې سلام وګرځوي او که د امام نه رکعت تیر و مثلا امام یو رکعت مونځ وکړه په دې منځ کې دا بې اودسه شو بل څوک یې محراب کې ودرول چې هغه جمع ورکړي لاړه اوداسه لپاره چې اوداسه لپاره لاړه بیرته چې څو راته یو رکعت یې تیر و نو څومره مونځ چې اوس د امام پسې ومونده دا دې وکړي هغه یو رکعت چې تې تیر دی د هغه په آخر کې قضایي راوړي بیا دې سلام وګرځوي او امام چې کله بیرته راشي هغه سړی چې دې مخکې کړی په محراب کې هغه دې بیا د ځای نه نه وروسته کوي پرېږدي دي چې ټول مونځ نور هغه ورکړي قدرمنو اوریدونکو د لاحق مسلې ډیرې باریکې دي د دې وجې نه کوم خلک چې د لاحق مسئله باندې په سالمه توګه خبر نه وي او په هغه باندې پوه نه وي هغوی د خپل مونځ مات کړي او بیا دې د خپل مونځ له سره وکړي نو که په مانځه کې څوک لیونی شه بېهوشه شه یا په هغه باندې بېهوشي راغله یا د غسل ضرورت پېښ شه نو دې صورت کې مونځ فاسد دی د مانځه اعاده دویم ځل په دې باندې لازمه ده بله ډېره مهمه مسله د ښځو امامت دی چې آیا ښځې په خپل منځ کې امامت کولی شي که نشي کولی زمونږ فقهاو دا لیکلي هغه زمونږ مسلمانه خور چې هغه د مانځه په مسایلو باندې پوهیږي د هغه قرائت هم سم دی د مانځه په واجباتو فرائضو سننو مستحباتو مکروهاتو ټولو باندې پوهیږي نو که هغه امامت کوي ښځو لپاره نو هغه دې د ښځو په منځ کې ودرېږي او کولی شي چې نورو ښځو ته جمع ورکړي اما ښځه د سړو دپاره امامت نشي کولی ځکه په کومه خبره چې د علماو اتفاق دی هغه دا ده چې ښځه د سړیو امامت نشي کولی او دا عمل ناروا دی او دا چې ښځې په خپل منځو کې جماعت کولی شي او که نه په دې کې اختلاف دی خو غره خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورفرمایلی دي چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله نه روایت کوي قال خیر الصلاة النساء فی قار بیوتهن حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې د ښځو لپاره تر ټولو غوره ځای د هغوی د لمانځه لپاره د هغوی کورونه دي چې هلته د خپل منځونه ادا کړي خو بیا هم که زموږ خویندې په خپل کورونو کې جمع کوي او زموږ یوه خور د لمانځه په مسایلو باندې پوره پوهیږي نو کولی شي چې بیا هم جمع وکړي اگر که غوره دا ده چې هغوی جمع ونه کړي بله مهمه مسله هغه د سطرې مسله ده کوم شی زموږ یو منځګزار رور یا خور د مونځ کولو په وخت کې خپل مخې تګدي دې ته ستره ویل کیږي او دا بهتره خبره هم که چیرې زموږ یو مسلمانه خور یا مسلمانه ورور په داسې ځای کې لمونځ کوي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي خلک یې د مانځه په مخه کې تیریږي نو هغه دې د خپل د سجدې ځای څخه یو شی کیږي که د هغه نه هخوا خلک تیریږي بیا مانځه ته کوم نقصان نه رسیږي او ستره باید یو ګز اوږدوالی ولري شرعي ګز هغه نیم ګز راځي او څلور ګوتې هغه پلنوالی ولري هغه د خپل سجدې ځای ته مخامخ نه ږدي بلکې یا چپ طرف ته یا ښي طرف ته نو که خلک د هغې نه هغه خوا تیریږي د دې مانځه ته کوم نقصان بیا نه رسیږي حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا خرج یوم العید امر بالحربة فتوزع بین یدیه فیصلی الیها والناس وراءه وکان یفعل ذلک فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سهار مصلا او عیدګاه ته ته رسول الله صلی الله علیه وسلم به د نیزې په درولو امر کوه چې تاسو نیزه ودروئ بیا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته نیزه ودرول شوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې خواته لمونځ کوه او خلک به شاته ولاړ ول او همدا کار او دغه عادات د محمد رسول الله په سفرونو کې هم و نو له دې وجې نه به امیرانو بیا ځان سره د نیزې ګرځول رواج کړل او ځان سره یې نیزه ګرځوله ځکه د مانځه په مخه کې تیرېدل ډیره سخته ګناه لري رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي هغه څوک چې د چا د لمانځه په مخه کې تیریږي که هغه د دې په ګناه باندې پوه وای چې څومره ګناه ده نو هغه به درېدلی وای څلوېښت ورځې یا څلوېښت ساعته یا څلوېښت دقیقې خو تېر شوی به نه وای خو که تاسو غواړئ چې ستاسو د لمانځه په مخه کې څوک تیر نشي نو هغه ځای کې چې مونځ کوئ چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي یا ستاسو په مخه کې څوک تیریږي نو هلته بیا تاسو ستره ودروئ بله مهمه مسله هغه د نیت ماتول او په جمع کې شریکېدل که چا یوازې مونځ شروع کړی و او د هغې نه وروسته جمع شروع شوه نو د دې دوه صورتونه دي اول صورت د فرض حکم دی ته راغلی په جومات کې ودرېدلې فرض مونځ دې کوه مثلا د سهار مونځ و دوه رکعتي لمونځ و نو که هغه په اول رکت کې وي یا د دویم رکت سجده لا نه وي کړي نو په دې دواړو صورتونو کې د لمونځ مات کړي او په جمع کې دې شریک شي راغلی د فرضو منځه لپاره ودرېدلې رکت دې لا نه دی کړی جمع ودرېدله د خپل مونځ مات کړه په جمع کې شریک شه یا یو رکات دې کړی دی خو د دویم رکات سجده دې نه ده کړې نو بیا هم د خپل مونځ مات کړه او په جمع کې شریک شه او که داسې و چې تا اول رکات کړی و او د دویم رکات سجده دې هم کړې وه نو په دې صورت کې بیا د خپل مونځ مه ماتوه د خپل مونځ پوره کړه بیا دویم ځل تا لپاره په جمع کې شریکېدل نشته دی ځکه دا کم دویم مونځ چې ته کوې دا نفل دی او د سهار نه وروسته نفل نه کیږي او که مونځ درې رکاتي مونځ و د هغې حکم همدا دی راغلې د ماښام لمانځه لپاره په جومات کې ودرېدلې بس په دې وخت کې جمع ودرېدله نو که تا رکعت نه و کړی بیا هم په تا باندې دا لازمه ده چې د خپل مونځ مات کړه او راشه په جمع کې شریک شه او که یو رکعت دې کړی و هم د خپل مونځ مات کړه او راشه په جمع کې شریک شه که دې دوه رکاته پوره کړي ول نو په تا باندې بیا د مانځه راګرځول نشته به خپل مونځ بیا پوره ادا کړه بیا په جمع کې مو شریکې او که مونځ څلور رکاتي مونځ و مثلا متان یا د ماسپښین مونځ و نو که په اول رکات کې ولاړ وي لا د اول رکات سجده دې نه وه کړې نو خپل مونځ مات کړه راشه په جمع کې ودرېږه نو که تا یو رکات کړی و د ماسپښین مونځ یو رکعت یا د ماسخوتن مونځ یو رکعت دې کړی او جمع ودرېدله نو دلته خپل مونځ اوس مه ماتوه بلکې یو بل رکعت ورسره هم وکړه چې دوه رکعته دې پوره کړه بیا وروسته د دې نه سلام وګرځوه پورته شه امام سره په جمع کې شریک شه او که درې رکعته تا پوره کړي ول نو په دې صورت کې بیا په تا باندې د خپل د مانځه ماتول نشته چې په جمع کې شریک شي بلکې د خپل مونځ به بیا پوره کړي بیا کولی شي چې د دې نه وروسته امام سره په جمع کې شریک شي خپل مونځ به دې فرض شي دا کوم وروستني منځونه چې ته کوې امام سره دا به تا لپاره نفل شي او یوې خبرې ته باید موږ تاسو متوجه اوسو که د سهار مونځ وي تا مونځ کړی امام پسې بیا په جمع کې نشي شریکېدلی همدارنګه که د مازیګر مونځ وي تا ځان ته مونځ کړی امام سره بیا په جمع کې نشي شریکېدلی ځکه د سهار مانځنه وروسته د مازیګر مانځنه وروسته نفل نشته او ځینې فقهاو دا هم لیکلي دي که د ماښام مونځ تا هم کړی وي بیا امام سره په جمع کې نشي شریکېدلی ځکه نفل درې رکعته نه کیږي اما د ماسپښین مونځ او د ماسوتن مونځ که تا ځان ته کړی و جمع ودرېدله بیا کولی شي چې امام سره په جمع کې شریک شي دا خو د فرضو حکم و دویم د مؤکدو سنتو حکم دی مثلا ته د ماسپښین په سنتو باندې ولاړ یې چې څلور رکعته سنت دي جمع ودرېدله تر اوسه پورې تا یو رکات نه دی پوره کړی نو چې جمع شروع شوه د خپل مونځ دې مات کړه او په جمع کې شریک شه او که یو رکات پوره کړی و جمع ودرېدله نو مونځ دې مه راګرځوه دا سنت یو رکات بل ورسره وکړه بیا په جمع کې شریک شه اما که د سهار سنت شروع کړي و دلته جمع ودرېدله که په دې پوهېدلې چې زه یو رکات جمعه امام سره موندلی شم نو د خپل سنت مه پرېږده سنت دې پوره کړه بیا وروسته د هغه امام سره په جمع کې شریک شه او که تا سره دا ویره وه که زه خپل سنت پوره کړم نو د سهار جمع ما نه فوتیږي نو سنت پرېږده امام سره په جمع کې شریک شه چې کله لمر راوخوته د لمر راختو وروسته د خپل سنتو قضایي بیا راوړه او مقتدیانو ته دا په کار دی چې که کله جومات ته لاړ شي نو دا پوښتنه دې وکړي چې جمع لپاره څونه وخت پاتې نو که جمع لپاره وخت لږ پاتې و سنت دې نه کوي او که ډېر وخت پاتې و بیا دې سنت وکړي او چې سنت کوي د جومات په یو ګوښه او آرامه ځای کې د خپل سنت وکړي دا خو د معقدو سنتو حکم و د ماسپښین او سهار نه پرته په بل وخت کې د فرضو نه مخکې کوم سنت نشته دی چې هغه سنت مونځ وکړی شي لاکن که چا نفل مونځ کول د هغو حکم هم همدغه حکم دی چې د سنتو حکم دی مازیګر مانځنه مخکې ته په نفلو ولاړ وې جمع ودرېدله که دې یو رکات لا پوره کړی نه وه د خپل سلام وګرځوه په جمع کې شریک شه که دې یو رکات کړی وه نو سلام مه ګرځوه یو بل رکات ورسره ضم کړه وروسته د هغه نه سلام وګرځوه او امام سره په جمع کې شریک شه خو بهتره خبره دا ده چې د جمع پوښتنه وشي چې جمع کله درېږي وروسته د هغه د هغه امام سره په جمع کې شریک شي قرائت باید په هر وخت کې په صحیح توګه وکړی شي ځکه د قرآن صحیح تلاوت کول دا واجب دي د صحیح او د غلط لوستلو ډېر صورتونه دي چې هغه زیر دی زبر دی پیښ دی باید د ټول صحیح توګه باندې ولستلی شي که څوک د زیر په ځای باندې زور ولولي نو په دې سره په اکثرو ځایونو کې د قرآن کریم معنا غلطیږي چې معنا غلطه شوه مونځ فاسد شه همدارنګه هغه امام چې چاته جمع ورکوي هغه د وقفې او د سکتې مراعت باید وکړي ځکه په وقف لازم کې ودرېدل فرض دي او که په وقف لازم کې ونه درېږي لمونځ خو فاسدېږي نه خو داسې کول په قصد سره ګناه ده همدارنګه په دوه رکعتونو کې د یو صورت لوستل ښه کار نه دی که هغه ته یاد نه وي یا په هیره سره په دوه رکعتونو کې هغه یو صورت ولوسته بیا پروا نه لري او که چاته بل صورت یاد نه وي نو د هغه یادول ضروري دي چې باید یاد یې کړي او که چا په څلور رکعتي منځونو کې په اول صورت کې آخر صورت د قرآن ولوسته په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس یې ولوسته نو په هغه باندې بیا دا لازم ده چې په څلورو رکعتونو کې بیا هم دا قل اعوذ برب الناس ولولي نو قدرمن اورېدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه په بلې خپرونه کې به انشاءالله د تحیة الوضو همدارنګه د تحیة المسجد چې کله جومات ته ننوځېږه هغه مونځ د اشراق مونځ